دا هغه خلق دی الله پاک فرمایي یؤمنون بالغیب چې ایمان لري بالغیب یو بل مسله درته ذکر کوم پاغي باندې د ډیرو آیتونو اشکال ختمي الله پاک یو ځکه فرمایي یا ایها الذین آمنو آمنو آمنو اے مؤمنانو ایمان راوړئ د دې آیات څه مطلب دی چې تیاری ایمان راوړی او بیا ورته وی الله پاک چې ایمان راوړي دارنګ په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا زن العبد خرج منه الايمان چې کله یو انسان زنا وکړي نو ایمان ترې نه ووځي نو دا خو په دې دلالت کوي چې مرتکب د کبیرې کافر دی نه د دې اشکال د ختمولو د پاره زه تاسو ته یو عجیب لطیفه بیانوم د ایمان د پاره یو صورت دی یو حقیقت دی تر دې ځې پورې چې کوم شیان موږ بیان کړ دا صورت الایمان صحیح معنا لغوي ما درته ذکر کړه دا د سورۃ الایمان و معنا لغوي می داسې درته ذکر کړه چې ایمان منلو ته وایي او د چا منلو ته وایي په خپل اختیار په خپل اراده په خپل رضا په خپل رغبت باندې د ضرورتو د دین منلو ته ایمان وایي څومره مختصر الفاظ دا خو انشاءالله چې خزده کیږي ایمان څه ته وایي منل په خپل اختیار په خپل اراده په خپل رضا په خپل رغبت منل د چا منل د ضرورتو د دین منل صحیح شو نو دې ته ویل شي ایمان نو چې وسړی زنا کوي معاذ الله چې زنا کوي نو ګوره دې مني ضرورت د دین په خپل رضا مني په خپل رغبت مني په خپل اراده مني په خپل اختیار مني دا منلي کړي دي د ضرورتو د دین خو بیا هم زنا کوي نو چې زنا یې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا زنا العبد خرج منه الايمان ایمان ترې نه لاړو هلته ایمان پکې شته ځکه دا د منل نه دي ځای شوي منل شته توبې وباسي ډاریږي خو بس خواهش ور باندې غالب دی زنا کوي نو ګوره زه تاسو ته وایم چې تر دې ځای پورې دا تحقیق موږ په سورة الایمان کې کړی دی چې په خپل اختیار په خپل اراده په خپل رغبت او په خپل رضا اومني ټول ضرورت د دین نو دې ته ویل شي ایمان خدا صورت الايمان دی دویم حقیقت الايمان دی حقیقت الايمان اطمینان النفس ته وایي اطمینان دې ته وایي چې مقتضا د شریعت دا مقتضا د طبیعت چې څه شریعت غواړي هغه ستا طبیعت غواړي نو دې ته ویل شي حقیقت الايمان شریعت مونږ غواړي دا مونږ د داسې شي لکه ستا طبیعت لکه ډوډۍ چې ستا طبیعت غواړي ډوډۍ ته وګیا کیږي او چې ډوډۍ درته ونه رسیږي نو جنگ کوي نو همداسې ډوډۍ چې د طبیعت غواړي مونږ دې همداسې طبیعت غواړي روژه مو غواړي حج مو غواړي جهاد مو غواړي مقتضا د شریعت او مقتضا د طبیعت شي نو دې ته اطمینان وایي او دغه اطمینان چې دی دې ته حقیقت الايمان وایي ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته الله پاک فرمایي ولم تؤمن قال بلا ایمان دې نشته ابراهيم عليه السلام وشته ایمان مشته سوره الايمان شته ولكن ليطمئن قلبي اطمینان حاصلوم نو اطمینان څه ته وایي چې مقتضا د شریعت د دین مقتضا د طبیعت جوړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا یؤمن احدکم مؤمن کېدی نشي تر کومه پورې تر څو چې خواهش د شریعت تابع نه کړي یعنی مقتضا د شریعت دی مقتضا د طبیعت نشي تر هغه مؤمن کېدی نشي دا خو ډیره ګرانه مسله ده زمون مقتضا د شریعت خو زمون مقتضا د طبیعت نه ده مقتضا د شریعت زمون د طبیعت نه خلاف ده ډیره ګرانه ده مقتضا د شریعت هم د طبیعت نه خلاف ده کنه ده د مانځه ټیم شي موږ د موبایل نه وزګار نه یو بس موبایل داسې تاو او هغه سي تاو موږ راته ډیر ګرانی بیا چې مانځه ته ودرېږو بیا و چې وزر خلاص شي چې دا اوس موبایل ته بیا وزګار شم نو به هر تقدیر مقتضا د شریعت خو زمون مقتضا د طبیعت نه د جوړه شوی او په دې حدیث کې راغله لا یؤمن احدکم حتا یکون هواه تبعا لما جئت به مؤمن نشي کېدای تر څو چې د خواهش د شریعت تابع نشي نو دلته سورۃ الایمان نه مراد حقیقت الایمان مراد ده یعنی حقیقت الايمان در هغه پوری در کې نشی راتله تر څو چې د مقتضا د شریعت مقتضا د طبیعت شي حقیقت الايمان مدار د تکلیف نه دی مدار د تکلیف هغه صورت الايمان دی پوه شو باندې خلاصه نورم په مختصر الفاظو کې صورت الايمان خو دغه منل شو حقیقت الايمان دا دی چې د الله او د الله د پیغمبر په هر حکم کې تا ته لذت محسوس شي خوند درته محسوس شي د الله او د الله د پیغمبر هر حکم درته خوب محسوس شي نو دې ته ویل شي اطمینان او معصیت درته مکروه شي بد شي لکه ترخه زهر معصیت درته داسې وي لکه ترخه زهر او طاعت د الله درته داسې وي لکه شهد نو دې ته ویل شي اطمینان او دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صریح ایمان هم ویلی دی یو صحابي ورته راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله زما په زړه کې وسوسې راځي او زه دا بد غړم کریه غړم چې هغه په خله راولم نو هغه وسوسې کریه غړم نو پیغمبر علی السلام د کراهت ته وی ځکه صریح الایمان دا کراهت صریح الایمان دی نو معصیت چې مکروه غړي همدغه حقیقت الایمان دی او طاعت چې لذیذ غني دا حقیقت الایمان دی ان شاء الله څه پوه شو نو یو صورت الایمان شو بل حقیقت الایمان شو حقیقت الایمان څه شو اطمینان اطمینان څه معنا چې مقتضا د شریعت مقتضا د طبیعت شي یا په بل تعبیر طاعات درته لذیذ وي او معصیت درته کریه وي نو اوس تاسو د دې آیتونو او د حدیثونو په معنا خپل پوهیږئ حدیث کې راځي اذا زنا العبد خرج منه الايمان چې کله سړی زنا وکي ایمان ترې نه وځي کوم ایمان مراد ده حقیقت الايمان ځکه حقیقت الايمان دی ته وي چې مقتضا د شریعت کې مقتضا د طبيعت شي طاعت در تلزی شي او معصیت در تکری شي نو دا سړی چې زنا کوي د الله طاعت د تلزیز نه دي او معصیات ورته کریه نه دي ځکه زنا کوي کنه نه دلته حقیقت الايمان مراد ده هغه سورۃ الايمان نه ده مراد سورۃ الايمان ترې نه ده وتله او مدار د تکلیف مدار د اجرا د احکام د مؤمن هغه سورۃ الايمان ده حقیقت الايمان نه ده ځکه حقیقت الايمان ډیره ګرانه مسله ده دا په هر چا کې نشته نو دا حدیث حل شو دارنګ الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنو آمنو اے هغه کسانو آمنو چې سورۃ الایمان هم شته آمنو حقیقت الایمان هم پزان کې پیدا کړي نو یو سورۃ الایمان دی بل حقیقت الایمان دی ګوره تکرار را نه کړو لدی وجنه غ تقدیرات ته به ضرورت نه چې تاسو په تفاسیرو کې لګوي آمنو لسانا آمنو قلبا نو هغه ته ضرورت نشته ځکه یا ایه الذین آمنو حقیقی مؤمنان یې ځکه سورۃ الایمان درکې شته امنو ځان کې اوچته مرتبه د ایمان د حقیقت الایمان پیدا کړي نو موقوف علیه د مدار موقوف علیه د نجات لپاره سورۃ الایمان ده خو حقیقت الایمان د اوچته مرتبه ده علما فرمایي د ایمان د په دې خو پوه شوې لږ نور تفصیل هم درته معمولي غوندې کوم یا ایها هدل للمتقین الذین یؤمنون دا قران هدایت ته متقین ته متقین هغه خلق دی یؤمنون چې دوی ایمان لري نو د ایمان د پاره درې مراتب دي وجودي مراتب درې دي یو وجود عینی یعنی وجود خارجي د ایمان ده یو وجود ذهني د ایمان ده بل وجود لسانی د ایمان دی د ایمان لپاره دا درې مراتب دي دلته د ایمان درې مراتب د دې وجه نه درته ذکر کوم چې نور آیتونه په حل کو دا به ذهن کې سات ان شاء الله چې نور آیتونه راځي هغه به په دې طریقه باندې موږ ډېر په اسانه حل کو لکه په دې سورۃ الایمان او حقیقت الایمان چې ډېر اشکال ختميږي نو په دې طریقه په ډېرو آیتونو کې اشکال ختميږي د ایمان د لپاره وجودي مراتب درې دي وجود عینی یعنی وجود خارجی دویم وجود ذهنی او دریم وجود لسانی وجود لسانی دا په ژبه د توحید او د رسالت اقرار دا وجود لسانی د ایمان دی دا منافق هم کوي مسلمان هم کوي په ژبه د توحید او د رسالت اقرار کوي مسلمان هم کوي کافر منافق هم کوي وجود عینی یعنی وجود خارجی دا اصل ایمان دی یعنی کله چې د بنده او د الله په مابین کې حجابات مرتفع شي نو په دې وخت کې د مسلمان په زړه کې یو نور پیدا کیږي دی نور ته وجود عینی د ایمان وای دا نور کله چې یو انسان الله ته ډیر متوجي وي نو د دا او د الله په مابین کې چې څومره حجابات دي دا حجابات ختم شي او چې دا پردي ختم شي نو پزړه کې یو نور پیدا شي دی نور ته وجود عینی او وجود خارجي د ایمان وي خوش ان شاء الله الله پاک فرمایي الله ولي الذين امنوا او د دې نور تصور دا وجود ذهني د پاره د ایمان دی دا یو څه فل جمله تفصیل موږ په ایمان کې وکړو نو الله پاک فرمایي یؤمنون بالغیب بالغیب په دې با کې درې احتمال دي دې سره به د دې لفظ پوره تشریح راشي اسانه ده ان شاء الله تاسو خالي سوچ ورته کوئ بالغیب کې بایا سله ده او یا با د مصاحبت د پاره ده او یا با د استعانت د پاره ده نو په دې با کې درې احتمال دي لدی وجنه د بالغیب معناګانې درې کیږي په دې و معنا کې بیا دوه احتمال دي لہذا د بالغیب څلور معناګانې شوي اوله دا چې با سله شي سله د سلی په معنا پوهیږئ کنه صله دا معنی چې مدخول د با د ما قبل د پا د پاره مفعول به بلا مفعول به بالواسطه مدخول د با د ما قبل د پا د پاره مفعول به بالواسطه تاسو وایي چې مفعول په دوه قسمه دی یو مفعول به صریحي لکه ضربت زیدن یو مفعول به غیر صریحي لکه مررت بزیدن صحیح نو با د سله سله دې ته وي چې مدخول د با د ما قبل د پاره مفعول به بالواسطه یعنی مفعول به غیر صریح دې ته سله وي نو اول احتمال پکې دا دی چې دا با سله شي دویم احتمال پکې دا دی چې دا با د مصاحبت د پاره شي مصاحبت دا معنی چې ما قبل د با د ما بعد سره متلبسي او دریم دا چې دا با د استعانت د پاره شي چې مدخول د با د ما قبل د پاره ذریعه او واسطه نو په دې با کې درې احتمالات دي اول احتمال پکې دا چې دا با سلای نو که با سل شي نو د غیب نه به مراد اشیای غیبیه یؤمنون بالغیب دا غیب به مفعول به غیر صریح د دوی ایمان دی په اشیاء غیبیه باندې اشیاء غیبیه د دوی ایمان دی په چا باندې شابس په اشیاء غیبیه لکه الله پاک ملائکه رسالت د محمد صلی الله علیه وسلم نو دا ټول اشیاء غیبیه دي نو اوله ترجمه دا شو ګوره کباس لشي نو د غیب نه به اشیاء غایبه مراد شي اشیاء غیبیه یا اشیاء غایبه نو غیب به د یؤمنون لپاره مفعول به شي یعنی هغه خلک چې په اشیاء او غایبه باندې ایمان دی اشیاء غایبه لکه الله ملائکی جنت جهنم پولیس صراط عذاب قبر دا ټول اشیاء غایبه دي نو الذين يؤمنون بالغیب دا هغه خلک دي چې د دوی ایمان دی په اشیاء غایبه باندې خوش عزیز دویم دا چې دا بعد مصاحبت لپاره شي بعد مصاحبت خو دې ته وای کنه چې ما قبل د با د ما بعد د با سره متلبسي نو که بعد مصاحبت د پاره شي نو بیا به غیب په معنا د خفا سره شي په اوله کې غیب په معنا د چا سره شو اشیاء غایبه دا چې باسي لای که بعد مصاحبت د پاره شي بیا به غیب په معنا د خفا سره شي نو یؤمنون بالغیب دوی ایمان لري بالغیب نو غیب په معنا د خفا خو په ترکیب کې به بالغیب حال شي د یؤمنون د فاعل نه یؤمنون دوی ایمان لري په حالت په حالت د خفا کې دوی ایمان لري په حالت د خفا کې چې کله دوی پټوي پناوي دوی ایمان لري په حالت د پناهۍ کې دوی ایمان لري په حالت د غایبوالي کې دوی ایمان لري په حالت د خفا کې نو که بعد مصاحبت د پاره شي نو غیب به په معنا د خفا سره شي او بل غیب به د یؤمنون د فاعل نه حال شي نو ترجمه به دی چې دوی ایمان لري په حالت د چا کې د خفا چې د خلکو د نظر نه پناي نو بیا دوی ایمان لري د منافقانو په شان نه چې د خلکو په مخ کې ایمان لري او چې د خلکو د نظر نه پناشي به ایمان نه لري دا سې نه بلکې د خلکو په مخ کې ایمان لري او چې د خلکو نه پکې خفا راشي بیا ایمان لري چې د خلکو د نظر نه پټ او پناشي بیا ایمان لري ان شاء الله چې په دې معنی خو پوه شو په دې کې دوه احتمال دي ګوره ما درته ویلې چې که بعد مصاحبت د پاره شي نو غیب به په معنا د خفا سره او بل غیب به د یؤمنون د فاعل نه حالي نو ترجمه به دی چې دوی ایمان لري په حالت د خفا کې چې کله دوی پناي د چانه پناي د چانه پناي کچرته دا د چانه چې پناي دا صحابه نو کدا د چانه چې پناه دي د دوی نه صحابه مراد دي نو بیا به پدې کې اعتراض په منافقینو رد به په منافقینو نو ترجمه به دی چې دوی ایمان لري په حالت د خفا کې د صحابهونو چې د صحابهونو پنای به ایمان لري او چې د صحابهونو پنانی به هم ایمان لري نه لکه منافقین چې د صحابهونو پنای به ایمان نه وي او دا د چانه چې پنای مغیب عنه مختصر تعبیر دی نو که مغیب عنه پیغمبر علی السلام مراد کوي چې دوی ایمان لري په حالت د خفا کې د محمد صلی الله علیه وسلم چې د محمد صلی الله علیه وسلم نه پنای بیا ایمان شته نو په دې کې به بیا موږ تاسو مراد یو د تابعین نه شروع تر قیامت پورې دا ټول مؤمنان به په دې کې داخلي ځکه دوی ایمان لري په داسې حالت کې چې دوی پناه دي د محمد صلی الله علیه وسلم نه محمد صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی او بیا ایمان لري تر قیامته پورې ټول مؤمنان پکې داخلي خلاصه د دې دویمه معنا دا شو چې بعد مصاحبت د پاره ده نو که بعد مصاحبت د پاره شي نو غیب په معنا د خفا سره او بالغیب به د یؤمنون د فاعل نه حالي نو ترجمه به دی چې دوی ایمان لري په حالت د خفا کې صحیح شو مغیب عنه څوک دی د چا نه پټي که مغیب عنه صحابش نو په دې کې به اعتراض په منافقینو راشي چې د صحابو نه پنای بیا ایمان شته او چې د صحابو په مخ کې وي بیا ایمان شته نه لکه منافقین او که مغیب عنه محمد صلی الله علیه وسلم شي نو بیا به معنا دی چې دوی ایمان لري په حالت د خفا او د غیبوبت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو بیا د هغه چا مدح شو چې د صحابه نو ورسته دي تر قیامت پورې دوی په حالت د غیبوبت او د پناهي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ندي او بیا ایمان لري دا دویمه معنا شو چې بعد مصاحبت ته پاره شي نو په دې کې دوه احتمال شو کنه یو دا چې مغیب عنه صحابه شو دویم دا چې مغیب عنه محمد صلی الله علیه وسلم او دریم ګوره بل غیب کې بعد استعانت د پاره دا دریم احتمال پکې دا دی بعد استعانت خو پیژنې چې مدخول د باب څه شي وي ذریعه او واسطه وي د پاره د ما قبل د باب نو بیا به غیب په معنا د قلب سره د زړه سره یؤمنون بالغیب دوی ایمان لري بالقلب مدخول د باب اعلی کا زړه اعلی د پاره د ایمان ده نو دوی ایمان لري بالقلب یعنی د زړه نه دوی مؤمنان دي به هر تقدیر دا درې معناګانې شوي یا غیب په معنا د اشیاء او غایبه یا غیب په معنا د خفا یا غیب په معنا د قلب او دا درې معناګانې د باب په درې احتمالاتو باندې بنا شوي کبا سل شي نو غیب په معنا د اشیاء او غایبه وسی کبا د مصاحبت ته پاره شي نو غیب په معنا د خفا او د غیبوبت سره شي او کبا د پاره د عالی شي د استعانت شي نو بیا به غیب په معنا د قلب سره شي دا درې معناګانې دي روح المانی دي درې معنا ته ترجیح ورکړي ده چې یؤمنون بالغیب یعنی یؤمنون بالقلب پزړه باندې دوی مؤمنان دي او اکثر نور مفسرین چې دي هغه د اول معنا ته ترجیح ورکړي او په آثار او په حدیثو کې تقریبا دا اوله معنا راغلي ده چې د دوی ایمان دی په اشیاء او غایبه او اشیاء غایبه لکه الله پاک جنت جهنم پولیس صراط عذاب قبر په دې اشیاء غایبه او د دوی ایمان دی اکثر مفسرین د اول معنا ته ترجیح ورکړي بعضی علما د غیب او د غایب په مابین کې فرق کوي فرق داسې کوي چې غیب دی ته وي چې ما لا تراه انت چې تی نه ګوري لکه ملایکی ته نه ګوري نو دا غیب شو پیریان ته نه ګوري نو دا غیب شو الله پاک ته نه ګوري نو دا غیب شو ما لا تراه انت او غایب دی ته وي چې ما لا تراه ولا يراك چې نه ته ګوري نه تا ګوري چې تیم نه ګوري او تام نه ګوري نو دې ته ویل شي غایب لکه دوړاند نه یو بل ګوري او نه دا بل غبل ګوري دواړه یو د بل نه غایب دي لدی وجه نه وي الله ته غیب ویلې شي او غایب ورته نشي ویلې ځکه غیب خو دې ته و چې ما لا تراه انت چې ته نه ګوري نو موږ الله نه دی لیدلې خو غایب به الله ته نه وي ځکه غایب دې ته و چې لا تراه ولا یراک نه ته ګوري نه تا ګوري الله خو موږ ګوري کنه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ها اوس د غیب تعریف درته کوم یؤمنون بالغیب د غیب معناګانې خو زده کړئ ان شاء الله د غیب د معناګانو نه وروسته د غیب تعریف درته کوم نو په دې باندې به یو اشکال ختم شي تاسو شرع قید ویلې دی او په شرع قید کې هم داسې ویلي دي چې اسباب د علم درې دي اسباب د علم درې دي حواس سلیمه خبر صادقه او عقل بیا په عقل کې تقسیم کړی دی چې بعضی شیان بعضی امور دا غوی ادراک په عقل باندې کیږي بداهتن او بعضی امور داسې دي چې په عقل باندې ادراک کیږي استدلالا نو ټول اسباب د علم څلور شو صحیح اسباب د علم څلور شو اول سبب د علم حس دی حس خو پیژنې قاری سي حواس خمسه ظاهره سترګې او غوږونه دا حس دی نو به هر تقدیر ګوره اول سبب د علم د پاره حس دویم سبب د علم د پاره خبر صادق دریم سبب د علم د پاره عقل عقل به په دوه قسمه ده شابه سي د بعضي امور ادراک په عقل باندې بداهتن کیږي او د بعضي امور ادراک په عقل باندې استدلالن کیږي څه شو نو اسباب د علم ټول څلور شو اول حس دویم خبر صادق دریم عقل بداهتن څلورم عقل استدلالن ان شاء الله چې پوه شو اوس د غیب په تعریف کې داسې راځي قاضي بیزاوی وایي بیزاوی کې د غیب تعریف داسې ده ما لا یدرکه الحواس ولا تقتضیه بداهه العقل دا دوی پکې منتفي کړي ما لا یدرکه الحواس چې په حواسو ادراک نه کیږي ولا تقتضیه بداهه العقل په بداهه العقل ادراک نه کیږي نو دوی ختم کړو په دې دوه چې ادراک کیږي دا غیب نه ده صحیح چې په حواس او ادراک کیږي دا غیب نه دی چې په عقل بداهتن ادراک کیږي دا غیب نه دی نو غیب څه شي شو چې په دې نورو دواړو ادراک کیږي څلور ما درته ذکر کړو دوه پکې ختم شو ما لا يدركه الحواس ولا تقتضيه بداهه العقل دا دوه پکې ختم شو په دې دواړو چې ادراک کیږي دا غیب نه دی دوه پاتې شو خبر صادق او بل عقل استدلال په دې دوړو چې ادراک کیږي دا غیب دی نو اسباب د علم څلورو په دې دوه چې ادراک کیږي دا غیب نه دی او په نورو دوړو چې ادراک کیږي دا غیب دی ان شاء الله چې دینه نو نور نه سميږي نو اسباب د علم څلور دي حواس په دې ترتیب وایا حواس خبر صادق عقل بداهتا او عقل استدلالا نو چې په حواسو ادراک کیږي دا غیب نه دی لکه تاسو عثمان غیب نه دی ځکه په سترګو تاسو ادراک وکړم دا غیب نه دی چې په عقل بداهتن ادراک کیږي دا غیب نه دی لکه النار حارون نو دوه پاتې شو یو دا چې په خبر صادقي ادراک کیږي دا غیب دی د پولیسورات ادراک په خبر صادق کیږي که حدیث نه وي نو موږ به پولیس رات نه پیژندل نو پولیس رات غیب دی جنت غیب دی جهنم غیب دی ځکه د دوی ادراک پچا کیږي په خبره صادق او دارنګ چې په عقل استدلالا ادراک کیږي دا غیب دی نو د سلم او د قاضي ټول کیږي چې دي دا غیب دی څومره قضایا چې په سلم کې دي او څومره قضایا چې په حمد الله کې دي او څومره چې په قاضي کې دي او څومره چې په هدایت الحکمت او مبزه کې دي دا ټول عقل ادراک استدلالا کوي په دلایلو عقل معلومي نو دا ټول چې دی غیب دی بهر تقدیر مختصر الفاظو کې درته وایم اسباب د علم څلور دي په دې دوه چې ادراک کیږي دا غیب نه دی او چې په دوه ادراک کیږي دا غیب دی زدم شو ان شاء الله بیا قاضي بیزوی رحمه الله داسې وایي چې دغه غیب بیا په دوه قسمه دی غیب خو زده کړو غیب دې ته و چې ما لا یدرکه الحواس ولا تقتضیه بداهة العقل یعنی په دوه ادراک نه کیږي په دې دوه به ادراک نه کیږي پاتې شو نور دواړه په هغې به ادراک کیږي په خبر صادق ادراک کیږي او په عقل استدلالا ادراک کیږي دې ته ویل شي غیب بیا دا غیب په دوه قسمه دی قسم نصب علیه الدلیل یو هغه غیب دی چې دلیل پیوي دویم هغه غیب دی چې دلیل پی نه نو اوس ګوره چې په دې دوه ادراک وشو په دې خو دلیل شته کنه عقل په استدلالا دلیل دی خبر صادق په دلیل دی نو چې په دې دوه ادراک کیږي دا یو قسم غیب شو قسم نصب علیه دلیل دا هغه غیب شو چې په دې دوړو ادراک کیږي چې دلیل پیوي یو هغه غیب دی چې په دې دوړو ادراک نه کیږي یو بل غیب هم شته چې لم ينصب عليه دلیل دلیل د سره ور باندې نشته خبره صادقه مرته دلیل نه ده حق الاستدلال نه مرته دلیل نه ده نو دا بل غیب شو نو نور درته اسانه کوم خبره اسباب د علم څلور شو چې په حواسو ادراک کیږي دا غیب نشو چې په عقل استدلا عقل بداهتن ادراک کیږي دا غیب نشو نو غیب دغه شو یو چې په خبره صادق ادراک کیږي بل چې په عقل استدلالا ادراک کیږي دا دواړه چې دي یو قسم شو چې نصب علیه دلیل یو بل غیب هم شته چې لم ينصب علیه دلیل چې دلیل پې نه لم ينصب عليه دليل چې دلیل ور باندې نه وي دا دریم غیب نو غیبونه ټول څو شو دریم صحیح جزاک الله یو دا چې په عقل استدلالا ادراک کیږي دویم چې په خبره صادقي ادراک کیږي دا دواړه مل کر یو ځای کا نو قاضي بیزاوی نصب عليه دلیل دا دغه چې دلیل ور باندې یو بل غیب هم شته چې لم ينصب عليه دلیل چې دلیل ور باندې نه دغه دریم غیب چې څوک غیر الله ته ثابت کړي دا کافر دی چې لم ينصب عليه الدليل او دا اول دواړه غیب غیر الله ته ثابت دي دا اول دواړه غیب چې په خبره صادق ادراک کیږي او په عقل استدلالا ادراک کیږي د قاضي مبارک ټول قضایا د منطقيانو ته حاصل دي دا غیب قضایا وي دي خو منطقيانو زده کړی دي جنت او جهنم په خبره صادق ادراک کیږي غیب ده کنه ده غیب ده کنه په تاسو ته معلوم ده کنه ده معلوم علم هم راغلو په دې غیب کنه ګوره بیا درته وایم اسباب د علم څلور شو په حس چې ادراک کیږي غیب نه ده په عقل چې بداهتن ادراک کیږي غیب نه ده دوه پاتې شو دوه دغه غیبونه دي په خبر صادق چې ادراک کیږي دا غیب ده جنت او جهنم او پولیس صراط غیب ده علم پېښته کنه علم کې شته غیب ده خو علم کې شته په عقل چې استدلالا ادراک کیږي دا غیب ده العالم حادث دا په عقل معلومیږي استدلالا دا غیب ده خو علم کې شته نو په دې ډول علم بندگانو ته الله ورکړي ده دا داسې غیب ده چې نصب علیه دلیل دلیل ور باندې شته او بل هغه غیب ده چې په دې ډول ادراک نه کیږي سیف عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو نو دا دریم قسم غیب په دې باندې دلیل نه دی قائم نو دا الله پاک چاته نه دی ورکوډل دا دریم قسم غیب دا تر دې چې پرې ما د غیب تفصیل درته وکړو ګوره د علم غیب مې درته نه دی کړی چې تاسو ونه وایي چې تاسو علم غیب غیر الله ته ثابت دا مې د غیب تفصیل درته وکړو غیب غیب دغه شو ګوره په څلور اسباب د علم دا د غیب تفسیر په حواسو چې ادراک کیږي دا غیب نه دی په عقل چې بداهتن ادراک کیږي دا غیب نه دی غیب درې قسمه دی یو دا چې په خبره صادق ادراک کیږي دویم دا چې په عقل استدلالا ادراک کیږي دریم چې دا دواړه پکې نه لم ينصب عليه الدليل هیڅ دلیل پرې نه دا درې غیب شو تر دې چې پرې ما د غیب بیان درته وکړو اول دواړه غیبونه الله پاک بندگانو ته ورخودلې دي او دا دریم غیب الله بندگانو ته نه دی ورخودلې دا مې د غیب بیان درته وکړو د غیب په تعریف کې دوه ټکي دي ما لا يدركه الحواس ولا تقتضيه بداهه العقل فدې خو پوه شئ اوس درته د علم غیب بیان کوم علم غیب کې یو درېمه جمله هم زیاته کا د همدې دوو جملو سره یو درېمه جمله هم زیاته کا علم غیب چاته وایي ما لا یدرکه الحواس ولا تقتضیه بداهة العقل ولم ينصب عليه دلیل دا درې وړه چې پکې راشي صحیح ما لا یدرکه الحواس حواس پکې ختم دي ولا تقتضيه بداهه العقل بداهه العقل پکې ختم دوه پاتې شو کنه ولم ينصب عليه الدليل دا دوه ختم نو کوم قسم پاتې شو اه اخیری غیب پاتې شو چې دلیل ور باندې نه نو علم غیب صرف دغه اخیری قسم ته وایي چې دلیل ور باندې نه ګوره یو غیب بل علم الغیب علم الغیب صرف د اخیری قسم ته وایي او غیب درې قسمو ته وایي نو غیب په درې قسمه دی او علم الغیب په یو قسم دی غیب په څو قسمه دی درې کم کم اول دا چې په خبره صادق ادراک کی دویم دا چې په عقل استدلالا ادراک کی دریم دا چې په دې دوړو ادراک نه کیږي لم یوم سب علیه دلیل صحیح شو چې په دې درې وړو په دې دوړو ادراک نه کیږي غیب په درې قسمه دی خو علم الغیب یو قسم دی دا اخیری قسم چې لم ينصب عليه صرف علم الغیب صرف یو قسم دی او غیب درې قسمه دی نو غیب جدا شي دی او علم الغیب جدا شي دی اوس ان شاء الله چې ذهن پخلا شوی نو د علم غیب تعریف دا دی چې ما لا يدركه الحواس ولا تقتضيه بداهه العقل ولم ينصب عليه دلیل صرف دغه دریم قسم ته علم الغیب وایي دا تعریف چا کړی دی نبراس کړی دی نبراس کې وګورئ هغه اخیری طرف کې هغه د چې څوک کاهن ته ورغلو کافر کیږي کنه کافر کیږي د دې په بحث کې دلته نبراس لیکلي دي چې علم الغیب دغه ته وایي چې دا درې ټکي پکې راشي ما لا یدرکه الحواس ولا تقتضیه بداهه العقل ولم ينسب عليه دلیل نو علم الغیب دغه تعریف شو بنا په دې تعریف غیر الله ته الله دا شی نه دی ورکړی دا شی الله غیر الله ته نه دی ورکړی چې لا یدرکه الحواس ولا تقتضیه بداهه العقل ولم ينسب عليه دلیل وی د دې تعریف مطابق الله دا شی چاته نه دی ورکړی نو علم غیب الله چاته نه دی ورکړی غیب ورخودلې خو علم غیب نه دی ورخودلې نو غیر الله ته په اعتبار د لغت عالم الغیب ویل شي په کلي صراط ستا علم شته نو لغوي عالم الغیب لغوي خو شرعي اصطلاحي نه اصطلاحي د علم غیب تعریف دغه دی چې ما لا یدرکه الحواس ولا تقتضیه بداهه العقل ولم ينصب عليه دلیل خبره ډیره اوږده شوه تاسو ته بیا زه مختصره کوم ګوره اسباب د علم څلور دي حواس خبر صادق عقل بداهتا عقل استدلالا نو اول د غیب بیان درته کوم غیب دې ته و چې په حواسو ادراک نه کیږي په عقل بداهتنې ادراک نه کیږي نو په خبره صادقې چې ادراک کیږي دا غیب شو چې په عقل استدلال ادراک کیږي دا غیب شو یو بل غیب هم شته چې لم ينصب عليه دلیل نو غیب په درې قسمه شو دا د غیب بیان شو اوس علم الغیب درته بیانوم علم الغیب دې ته وایي چې دا څلور وړه پکې نه ما لا يدركه الحواس ولا تقتضيه بداهة العقل ولم ينصب عليه دليل څلور اسباب د علم دي دا یو پکې نشته نو چې اسباب د علم پکې نه دا څه شی الله چاته نه دی ورخودلې نو چې نه دی ورخودلې دا د الله خاصه شو نو عالم الغیب الله پاک شو غیر الله عالم الغیب نه دی شرعي لغوي کې دی شي خو شرعي نشي کېدی ځکه شرعي تعریف دغه دی چې د ماده ذکر کړو چې د اسباب د علم په کې نه پوه شو په خبره ګوره د علم غیب په تعریف کې درې ټکي راغله کنه او په دې دریو کې دا څلور وړه اسباب د علم ختم کړل ما لا يدركه الحواس ولا تقتضيه بداهه العقل دوی ختم کړل ولم ينسب عليه دليل دا نور دوړم ختم کړل خبر صادق او عقل استدلالا نو اسباب د علم ختم شو او چې اسباب د علم نه لري داسې غیب چې اسباب د علم نه لري دا د الله خاصه ده اوس هم شک وتلی یؤمنون بالغیب دا داسې خلق دی الله پاک فرمایي چې دوی ایمان لري په غیب باندې ويقيمون الصلاه او دوی یقیمون الصلاه سم ادا کوي منځونه سم ادا کوي دا سم کلمه مې پکې ذکر کړه یقیمون الصلاه سم ادا کوي منځونه یو ادا کول دي یو سم ادا کول دي تفسیری کابله تفسیر عثماني دلته د سم ادا کولو معنا لیکي دومره الفاظ کوم زده کیږي وفاق د بعضې طالبانو ذهنونه ریګمل کړي دي هېڅ هم پکې نه نښلي دا وفاق نه دی دا ډېر خطرناک شی دی ګوره یو مصدر شابه سي د بل مصدر سره مشبه کی دا یو جمله تم وفاقی کنه خري د ما سره وړو کې مفهوم او به مانه لاړو وفاقی شو چې وفاقی شو دا اوس عکس مې وکړو یو اختیار بل اشترا اختیار مشبه او اشترا مشبه به صحیح شو نو اختیار مشبه اشترا مشبه به د دې مشبه به مشتقی را واخله چې یشترونه ده او مراد ترنه دا مشبه که چې اختیار ده نو دې ته استعاره بالتبعیه یو مصدر د بل مصدر سره مشابه کی او د مشبه به مصدر چې کوم فعل ده کوم مشتقی ده هغه ذکر کی او دا مشبه ترنه مراد دی نو دې ته ویل شي استعاره بالتبعیه لکه اختیار مشبه ده اشترا مشبه به ده د دې اشترا مشتقی راوخله چې یشترون ده ذکر د یشترون او کوم مراد ترنه اختیار ده نو دې ته استعاره بالتبعیه پوه شو تسویه الاجسام تسویه الاجسام یو لخته ده کګه ده او تی نه غټي دا تسویه الاجسام د مشبه به ده د دې مشبه به د پر اقامت مستعمليږي اقامت اقامت د دې مشبه به د پر مستعمليږي نو د دې مشبه به چې اقامت ده مشبه به څوک شو مشبه به کوم دوه تعبیر وکړه تسویه الاجسام لکه لخته کګه د تیلې غږی دا تسویه الاجسام او یاتنه تعبیر وکړه په اقامت د اقامت معنا د تسویه الاجسام نو دوه تعبیر به د مشبه درته وکړه دوه د مشبه به تعدیل الارکان یا تسویه الافعال د مشبه مهرباني کنه ګوره ډير مختصر مې درته ویلي صرف مشبه او مشبه به زده کنور اسانه خبره ده تسویه الافعال یا تعدیل الارکان دا مشبه تسویه الاجسام یا اقامت ده مشبه به د دې مشبه به مشتقی راوخل چې یقیمون ده او مشبه تر نه مراد کنو دي ته ویل شي استعاره بالتبعیه بهر تقدیر یو معنی ده یعدلون ارکانها دا په طریقې د استعاری بالتبعیه دویمه معنا درته ذکر کوم یواظبون علیها یواظبون علیها دویمه معنا ده دا چې تاسو تفسیرونه ګورئ دا دویمه معنا هم پکې ذکر کړې ده یقیمون الصلاة د دې معنا کوي په یواظبون علیها باندې د دې تشریح درته کوم د دې دویمه معنا په دې کې مستعاره بالتبعیه ده ګوره دا اقامت مشبه به ده نو اقامت مشبه به ده د اقامت یو معنا ده سیده ودرول دویمه معنا د اقامت ده رواج ورکول غاک پیدا یو بازار غاک لري بل بازار غاک نه لري عربی کې ته رواج وای کم بازار چې غاک لري هغه ته رایج بازار وای او کم بازار چې غاک نه لري هغه ته غیر رایج بازار وای نو په هر تقدیر د اقامت ته د مشبه به دوه معناګانې دي یو معنا ده ودرول دویمه معنا ده رواج ورکول خو په هر تقدیر د اقامت مشبه به دي د اقامت معناګانې دوه دي ودرول او رواج ورکول خو دلته رواج ورکول ته نه مراد دی رواج ورکول ښه نو اقامت په معنا د رواج ورکولو دا مشبه به نو اقامت په معنا د رواج ورکولو سره شابسي د مشبه به او مواظبت مشبه ده نو مواظبت مشبه اقامت په معنا د رواج ورکولو د مشبه به نو دلته د مشبه به مشتقی واخله چې یقیمون ده او مشبه تر نه مراد کچ مواظبت ده نو د استعاره بالتبعیه نو ځکه علما فرمایي چې واظبون علیه همیشه والي ورباندې په دې مطلقه پوښتنه دا دویمه دا ولې لږ اسانه وه کنه مشبه څوک شو مواظبت مشبه به څوک شو اقامت کنه په معنا د رواج ورکول اقامت په معنا د رواج ورکول دا مشبه به نو دلته د مشبه به مشتقی رواخله او په مشبه کې مستعمل کا نو دا استعاره بالتبعیه نو دویمه معنا دا ده چې واظبون علیه اوله معنی د یادلون ارکانها دویمه معنی د یوازبون علیها همیشه والی کوي په دې منځونو باندې د اولې معنا په اعتبار تفسیری کابلی وای د اوله معنا اولاد یقیمون الصلاه سم ادا کوي منځونه سم ادا کوي منځونه سم ادا کوي منځونه دا پښتو کې شو یعدلون ارکانها د په عربی کې شو نو پښتو کې ترجمه دا شو چې سم ادا کوي منځونه دا ډېر ښه تفسیر دی دا تفسیری کابلی اردو کې عثماني درېمه معنا دا ده چې یتشمرون لادایها درېمه معنی مفسرین دا ذکر کوي پیسې را بډ وهي د پاره د ادا د منځو نو ګوره اقامت مسبب دی او تشمر للادا یعنی د چوستۍ سره ادا کول دا ورته سبب دی نو ذکر د مسبب دی چې یقیمون الصلاة ده او مراد ترینه سبب ده په طریقې د مجاز مرسل دریمه معنا یې دا ده چې یتشمرون لادایها په څیر ربډ وهي د پاره د ادا د منځو یعنی په چستۍ سره مون ادا کوي په چستۍ سره دا څنګه چې ودی په منځ کې بلکې چست او چالاکي تکړه منځ ته ولاړی نو په چستۍ سره مون ادا کوي په دې پوښتنه نو دریمه معنی دا شوه چې په چستۍ سره مونږ ادا کوي دی پښتو کې عربۍ کې یتشمرون لادایها نو دا په طریقې د مجاز مرسل سره مونږ وایو د دې وجه دا ده چې اقامت دا مسبب دی دلته مسبب ذکر شوی چې اقامت دی یو سړی چې چست او چالاک یا غنی غولړ به هر تقدیر اقامت مسبب دی او یتشمرون لادایها دا ورته سبب دی په چستۍ سره مون ادا کول دا ورته سبب دی ذکر د مسبب مراد رینه سبب دا مجازي مرسل خو شذیذ لکنه څلورمه معنا دا ده چې دلته مطلق ادا ترینه مراد شي یقیمون الصلاه یعنی یؤدون الصلاه دوی ادا کوي مونږ نو ذکر د اقامت دی جز او مراد ترې نه کول دی نو دا بیا مجازي مرسل دی نو د یقیمون الصلاه څلور معناګانې شو الله پاک فرمایي خه معنا پکې دا اوله د لدی وجنه تفسیری عثماني هم دغه معنا ذکر کوي یقیمون الصلاه سم ادا کی منځونه ومما رزقناهم ينفقون الله پاک فرمای د هغه څنګه چې ما دوی ته ورکړي دي ينفقون دوی د الله په لار کې هغه خرچه کوي دلته درې لفظ دي یو لفظ د ما ده مما دویم لفظ د رزقناهم ده رزق او دریم لفظ د ينفقون انفاق دی د دې درې وړو به د الله پاک په توفیق جدا جدا تشریح درته ذکر کړم دا نن سبق په لک سخت نور اساني دي صحیح ده نو ان شاء الله چې به لک زیات کو ومما رزقناهم مما ما یو موصوفه ده او بل موصوله ده بل ما مصدریه ده دلته د درې وړو احتمال پکې شته کما موصوفه شي ترجمه بدای من شیء رزقناهم ينفقون کما موصوله شي ترجمه بدای چې من الذي رزقناهم ينفقون او کما مصدریه شي نو بیا به معنا دی چې من رزقنا ينفقون ما چې دوی ته کوم رزق ورکړی دی د هغه رزق نه دوی د الله په لار کې نفقه کوي نو ما یا موصوله ده یا موصوفه ده یا مصدریه ده علما فرمایي چې راجح دا ده چې دا ما موصوله شي لیکن په دې یو خطرناک اعتراض ده ګوره اعتراض دا ده نحوی و مما چې ما موصوله شي نو ما موصوله رزقناهم د سلا رزقناهم ينفقون نو اوس اعتراض دا وریديږي چې په سله کې خو عایدي چې موصول تراجی وي مرزقناهم ينفقون په دې کې به ضمیر وي چې د ما ته راځي وي دا هم ضمیر خو ما ته نشي راځي کېدای ځکه دا ضمیر د جمع دی او ما خو مفرد دی کنه نو دا هم ضمیر نه دی بل ضمیر به پکار وي نو دا بل ضمیر یا به متصل کوي د مقدر ضمیر یا به منفصل کوي که متصل کوي نو اتصال د ضمیرین راغلو چې په رتبه کې یو برابر دي او داسې دوه ضمیره چې دواړه متصل کی او پر رتبه کې یو برابري دا د نحویانو په نس ناجایز دي دوه متصل ضمیرونه چې پر رتبه کې یو برابري د نحویانو په نس ناجایز دي نو که ضمیر متصل کوي نو دغه نقصان راځي چې اجتماع د ضمیرین راځي متصلین او متحده رتبه دو ضمیرین متصلین یو ځای راغله چې پر رتبه کې سره متحد دي نو دا د نحویانو په نس ناجایز دي او که دغه ضمیر مقدر چې موصول ته راجع دی دا که منفصل کوي نو ګوره به اجتماع د متنفیین راځي وجه دا ده چې تاسو په کافیه کې وایي کنه چې ضمیر منفصل له غرضین راځي د یو غرض د وجې نه ضمیر منفصل کولی شي دا څه وایي کنه د غرض د وجې نه ضمیر منفصل کیږي نو دا انفصال له غرضین راځي نو د یو غرض د وجې نه انفصال راغلی دی نو به د حذف څنګه کوو د غرض د وجه نه منفصل شوی دی او چې حذف دی کو هغه غرض فوت شو نو په هر تقدیر اعتراض دا ولیدږي چې کدا ما موصوله شي نو رزقناهم ينفقون دا به ورته سله شي او پس ينفقون به سله وي رزقناهم ينفقون او په سله کې ضمیر وي چې موصول ته راځي وي او دلته رزقناهم ينفقون کې دا دوه ضمیره دا د ماته نه دی راځي ځکه دا ضمیر د جمع دي نو خامخا بدل ته بل ضمیر مقدر کوي هغه مقدر ضمیر که متصل مقدر کوي متصل نو اجتماع د ضمیرینو متصلینو متحده رتب راځي او که منفصل مقدر کوي نو انفصال د ضمیر خو لغرضین راځي نو چې حذف دکرو خبسي نو هغه غرض پوه تاسو ورته اول جواب ورکړئ اول جواب دا چې زه ضمیر مقدر کوم متصلا او کته وای چې اجتماع د ضمیرینو متصلینو متحده رتبه راغله نو دا نه راغله متحده رتبه ده خو اختلاف پکې شته جمعن او افرادن یو ضمیر د جمع دی بل ضمیر د مفرد دی او دومره فرق کافی دی دومره فرق کافي دی چې یو ضمیر د جمع وي او بل ضمیر د مفرد وي نو من کل وجه متحد نه دي ګوره اتصال د ضمیرینو راغلو دواړه متصلین دي متحده رتبه دي خو فرق پکې شته یو ضمیر د جمع دی بل ضمیر د مفرد دی ان شاء الله چې وشو دا یو جواب شو دویم جواب ورته دا دی چې دا قانون بالکل ټیک دی اجتماع د ضمیرینو متصلینو متحده رتبه دا ناجایز دی خو چې دواړه په لفظ کې وي چې دواړه په لفظ کې وي بیا ناجایز دی دلته خو یو په لفظ کې دی بل په تقدیر کې دی نو دا جایز دی دا دویم جواب او دریم جواب درته دا کوم چی زمیر منفصل مقدر کوم زه ومما رزقناهم ينفقون اياه اياه زمير مقدر کوم د ماته راجع کوم زمير منفصل مقدر کوم اوس کته اعتراض وکي چې زمير منفصل د پدې کې خو انفصال لغرضین راځي او دا حذف د دې غرضوالي سره منافي ده تاسو ورته جواب ورکړئ چې کوم ضمیر چې منفصل شوی او دا انفصال د غرض معنوي د پاره دی دا غي حذف ناجایز دی ضمیر منفصل په دوه قسمه دی انفصال خو د غرض د وجې نه بالکل ټیک ده خو غرض په دوه قسمه دی یو غرض لفظي او بل غرض معنوي چې د غرض معنوي لپاره منفصل شوی نو به حذف ناجایز دی غرض معنوي لکه حصر د حصر د لپاره دی منفصل کړي نو به هر تقدیر ضمیر چې منفصل کیږي د غرض د لپاره غرض په دوه قسمه دی لفظي او معنوي د غرض معنوي د لپاره چې منفصل شوی دا غي حذف ناجایز دی او دلته د غرض معنوي د لپاره نه دی منفصل شوی د غرض لفظي د لپاره چې موصول بلا عاید پاتې نشي دا خو مې په ما کې درته خبره ما په درې قسمه ما موصوله موصوفه او مصدریه راجحه پکې موصوله ده په دې دا اعتراض وشو ان شاء الله چې جواب وشو تاسو ته لږ نحوي فائدہ هم پکې راغله نحو یوازې کافیه کې منحصره نه ده نحو ډېر لوی بحر دی داسې قوانین به پکې واوري چې په کافیه او شری جامع کې مستر هم نه لیدل ومما رزقناهم الله پاک فرمایي د هغه نه چې رزقناهم ما دوی ته ورکړي دي دویم دویم لفظ تر اوړو رزقناهم مما نفارغ شو رزقناهم نو ګوره یو رزق ده او یو رزق ده رزق بالفتحه دا صيغه د مصدر ده الاعطاء لما ينتفع به الحيوان ورکول د هغه څه رزق ورکول د هغه څه چې حیوان پرې نفع اخلي نو رزق صيغه د مصدر ده معنی د الاعطاء لما ينتفع به الحيوان او بل رزق ده رزق بیا اسم د پاره د مصدر ده اسم مصدر ده مصدر نه ده بلکې اسم مصدر ده رزق او د رزق په مابین کې فرق دا دی چې رزق مصدر او رزق اسم مصدر بعضی علما فرمایي چې نه رزق اسم مصدر نه دی یعنی اسم د پاره د اعطا نه دی بلکې رزق چې دی په معنا د حظو په معنا د برخې سره دی نو د رزق دویمه معنا ده برخه او بعضی علما فرمایي دا دوه معناګانې شوې نو ګوره یو رزق دی په معنا د اعطا او بل رزق دی رزق اسم د پاره د اعطا دی او یا رزق چې دی په معنا د حظ په معنا د برخه دی خو په کلام د عربو کې په معنا د مرزوق سره مستعملېږي مرزوق تم رزق ویل شي ملک تم رزق ویل شي شکر تم رزق ویل شي خو خپل معنی دا ده په اصطلاح کې که چا شرع قید ویلی په دې کې به اختلاف ذکر کړي چې حرام رزق دی که نه دی نو د اهل سنت والجماعت په نیز باندې حرام رزق دی او د معتزله په نیز باندې حرام رزق نه دی نو اهل سنت والجماعت دوه تعریف کوي دوی حرام ته رزق وایي اول تعریف د جمهور اشاعره دی مشهور تعریف دا دی چې ما ساقه الله الى الحيوان فانتفع به سواء كان حلالا او حراما ما ساقه الله الى الحيوان رزق هغه څه ته وایي چې الله د حیوان لپاره پیدا کړي فانتفع به او به حیوان پر نفع واخلي سواء كان حلالا او حراما حلال که حرامي نو دې ته د اشاعره په نسبت باندې رزق وایي په دې تعریف باندې اعتراض راځي چې ګوره د دې تعریف مطابق یو سړی د بل سړي رزق خوړلی شي اوس مثلا زما په مخ کې و ډوډۍ پرته ده ساقه الله الى الحيوان دا ډوډۍ چې د الله دی حیوان ته ورکړې ده د دې حیوان لپاره پیدا کړې ده فانتفع به بل حیوان پرې نفع واخیست بل حیوان فانتفع به الحيوان حيوان په نفع واخیسته بل حيوان خوړه سواء كان حلالا او حراما نو د دې تعریف مطابق د یو سړي رزق بل سړی خوړې شي تاسو ورته جواب ورکړي چې په دې کې څه اشکال دی دا آیات هم په دې دلالت کوي چې یو سړی د بل چا رزق خوړې شي الله پاک فرمایي ومما رزقناهم رزق ما ترا کړی دی ينفقون خرچه نه پتا پروتا وو نو راکړې ماته دی او خرچه مې پتا کړو خو د انفاق په طریقه یو سړی د بل سړي رزق وړی شي کنه نو خه تعریف هم دا دی د آیات سره مطابق دی چې یو سړی د بل انسان رزق هم خوړلی شي نو ما ساقه الله الى الحيوان فانتفع به سواء كان حلالا او حراما د دې تعریف مطابق یو سړی د بل چا رزق خوړلی شي وجه دا ده چې د یو سړي ته الله رزق ورکړی دی او وی خوړو په بل چا نو دا تعریف په صادق دی او آیات د دې سره مطابق هم دی دویم تعریف بعضی علما ودا کړی دی لن تعریف چې رزق چاته وای ما ساق ما يسوقه الله الى الحيوان ليتغذى به ته خو نه لیکي عزیز الله دا په ټول درته چیرته یاد شي ما يسوقه الله الى الحيوان شابسي ليتغذى به زکه د ریکارډ نه وری بیا مستقول شي د طالبان په ریکارډ کې د ریکارډ نه ځان ته خیر دی ولیکه ما يسوقه الله توجيه مې درته ځان نه جوړه کړه خدای خبر ترې کاټه وړي کنه وړي ما يسوقه الله الى الحيوان صحیح شو ليتغذى به ما يسوقه الله الى الحيوان هغه چې الله پاک یو حیوان ته رزق پیدا کی رزق ورته د رزق سوق ورته وکي ليتغذى به د دې لپاره چې امدا حیوان پرې نفع واخلي نو بیا ستاره رزق زنه شم خوړې او زما رزق ته نشي خوړې ځکه ستاره رزق هغه دی چې ستاره لپاره الله پیدا کړي او تا ته سو کړي د دې لپاره چې ته پرې تغذی واخلې تی وخورې نو دا ستاره رزق شو نو زین شم خوړې کما وخورم دا دا به رزق نه نو ګوره ما یسوقه الله الى الحيوان ليتغذى به نو په دې باندې اعتراض واردېږي چې ما يتغذى به چې د لا يمكن انفاقه دا غي انفاق خو نه دی ممکن دلته الله پاک ينفقون څنګه ویل دی تاسو ورته جواب ورکړئ چې په دې منفق دا کوم شي چې نفقه شي دې ته رزق ویل مجازن دي کوم رزق چې ته خرچه کې بل چاته خوري په بل چا یې خوري هغه ته رزق ویل مجازن دي رزق دا چې ته په خپل خوري نو ما يسوقه الله الى الحيوان ليتغذى نو دوه تعریفې دي د رزق بهر تقدیر په دې دوړو تعریفینو باندې رزق حلال تم مرزي حرام تم مرزي او دا د اهل سنت والجماعت مذهب دی چې حلال هم رزق دی حرام هم رزق دی د معتزله په نسبت باندې حرام رزق نه دی ځکه د رزق نسبت الله ته کیږي او حرام شی قبیح دی او د قبایح نسبت الله پاک ته ممکن نه دی نو دوی وایي چې حرام رزق نه دی نو هغوی تعریف داسې کوي چې ما اعطاه الله عبده ومكنه من التصرف فيه ما اعطاه الله عبده رزق هغه څه ته وایي چې الله پاک خپل بنده ته ورکي ومكنه من التصرف فيه او قدرت د تصرف هم ورته پکې ورکي نو دې ته ویل شي رزق نو اضافت الله ته معتبر شو نو د دوی په نسبت باندې حرام رزق نه دی قاضي بیزوی په اعتراض کړي په دې معتزله وو چې د معتزله وو په نسبت باندې یو ماشوم پیدا شو او د ابتدا نه تر انتها پورې په د حرام خوړل شو لکه پریز مشرف د مور نه پیدا شو مور خو دمه و پرویز مشرف او د ابتدا نه تر انتها پورې په د باندې د مور حرام خوړو نو چې حرام پیو خوړو حرام ته خو رزق نه وای کنه نو په کار دی چې پرویز مشرف مرزوق نشي حالم کې الله پاک فرمای و ما من دابه الا علی الله رزقها پس مکه کې یو دابم نشته مګر د رزق په الله دی په دې پوه شو نو په کار ده چې دې مرزوق نشي لیکن دا توجیه انتهایی ضعیفه ده روح المانی په دې ټیر سخت اعتراض کړی د قاضي بیزوی په دې توجیه اعتراض پیدا کړی دی چې دا اعتراض به په پرویز مشرف هلته ور صادق شي چې دا بالکل په ټول عمر کې حلال نه خوړلی حلال کې د د تنفس حلال دی چرته به په اسلام آباد کې شاه فیصل مسجد ته تللی وي هلته خو به چرته اوبه څکلي وي نو دا اوبه ورته حلالې وي نو په ټول عمر کې دا ممکنه نه ده چې سړی د حلال ونه خوري تنفس حلال دی اوبه حلال دي او دا رنګ د مخمسی په حالت کې حرام هم حلالېږي سړی چې د ولګې نه مړ کېږي نو بیا ورته حرام هم حلال دی نو دا نه ده ممکنه چې سړی دی بالکل حلال ونه خوري ضرور حلال خوري نو دا اعتراض غلط دی صحیح توجیه په معتزله باندې پر رد کې دا ده چې حلال هم رزق دی حرام هم رزق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړو ته رزق ویل دی ګوره یو حدیث کې راځي یو صحابي دی حضرت عمرو ابن قره رضی الله عنه د د بډم توپ کولو پیسې به ګټلې هغه به خوړې نو دغه عمرو ابن قره رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله ان الله كتب علی الشقوا اې دا الله پیغمبره الله پاک ما ته بدبختی لیکلې ده فلا ارانی ارزقو الا من دفی بکفی زما په خپل ځان ګمان نشته سوا د دې نه چې الله ما ته رزق زما د دې لاس نه راکوي من کفي الا من دفي بکفي زما دا چمبه ده دا ډول دی چې په لاس یې ټنګوم او په دې باندې خلک ما ته روپۍ راکوي او دا زما رزق دی نو فأذن لي في الغنامه ته په دې ډمتوب کې اجازه وکړه چې زه دا کوم ځکه زما رزق په دې کې دی من غیر فاحشه فقال له پیغمبر علی السلام ورته فرمایل چې لا اذن لك تا ته اجازه د دمتوب نکوم ولا کرامت ولا نعمت دا نه نعمت دی نه عزت دی کذبت ای عدو الله اې دا الله دشمنه دروغ دی ویلې لقد رزقك الله رزقا حلالا طيبا الله تا ته درکړی دی رزق حلال او طیب تا ته حلال او طيب رزق الله درکړی دی فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما احل الله لك من حلاله تا حرام رزق غوړه کړو او حلال رزق دی پرې خودو پیغمبر علی السلام حرام تم رزق ویلي حلال تم رزق ویلي دا حدیث په ابن ماجه کې دی نو حرام هم رزق دی او حرا حلال هم رزق دی نو الله پاک فرمایي و مما رزقناهم نو رزق عام دی حلال تم ورزي حرام تم ورزي په دې آیات کریمه کې ترې نه څه مراد دی دلته ترینه حلال مراد دی قرینه ورته دا ده چې دلته الله پاک مدح د متقینو کوي او د حرام مال په انفاق کې مدح نشته مدح د حلال مال په انفاق کې ده نو دلته حلال مال ترې مراد ده نو ومما رزقناهم ينفقون ينفقون انفاق انفاق ته وایي د لاس نه ویستلو ته وایي. دا نون او فی او قاف دا چې په هر ځای کې راشي دا په خروج باندې دلالت کوي نو ومما رزقناهم ينفقون دوی د الله په لار کې خرچه کوي د الله په لار کې خرچه کوي دا خرچه د دې خرچې نه کومه خرچه مراده ده نو په دې کې تقریبا 15 قول دي اول پکې راجح قول دی چې د دین هر قسم خرچه مراد صرف المال فی سبیل الخيرات خپل مال مصرفول د نیکیو په لار کې دا ټول خرچې ترینه مراد دي د الله په لار کې د خرچه کوي صرف المال فی سبیل الخيرات د دین او د نیکیو په لار کې خرچه کول په دې پوښتنه دا خرچه بیا په شپږ قسمه باندې ده ټول خرچه په نیکیو کې دا په شپږ قسمه ده اول زکات زکات هم خرچه ده پنی کوي کې دویم صدقه الفطر دام خرچه ده پنی کوي کې صدقه الفطر سرسایه ورکول دریم خیرات خیرات ورکول لکه فقراو ته خیرات ورکول ملمنو باندې ډوډۍ خوړل حاجتمندو ته قرض ورکول دا ټول په خیرات کې داخلي دا ټول خیراتونه دي نو دریم خیرات څلورم وقف مدرسه وقف کې مسجد وقف کې څا وقف کې دا وقفونه او پنځم چې ده مصارف الحج یو سړی حج او عمره ته نشي تللی او تور ته خرچه ورکې د حج او د عمره مصارف الحج او شپږم چې ده مصارف الجهاد مجاهد جهاد نشي کولای ټوپک او مرمۍ او بم او دوربین نه لري او ته ورته دا شیان والی مصارف الجهاد او شپږم چې د نفقات واجبه نفقات واجبه واجب نفقات لکه د بچیو نفقه د خزې نفقه د مور او د پلار نفقه دا واجب نفقات دا ټول پکې داخل دي دا ټول صرف المال فی سبیل الخيرات ده او دا ټول د ومما رزقناهم ينفقون د دې نتیجه ده د دې مصداق ده په دې خو پوه شئ قاری صاحب پوه شو ګوره دلته تفسیرو لیکلی دي صرف المال فی سبیل الخیرات وای صرف المال فی سبیل الخیرات دا په شپږ قسمه ده په نیکیو کې خرچه کول شپږ قسمه ده اول زکات دویم سرسایه صدقه الفطر دریم چې ده خیرات خیرات لکه فقراو ته ورکول ملمنو ته ورکول حاجتمندو ته قرض ورکول صحیح شو څلورم چې د وقف یو څه د الله د پر وقف کې پنځم چې د مصارف الحج او شپږم چې د مصارف الجهاد صحیح شو مصارف الجهاد جهاد نه قتال مراد دی او شپږم چې د نفقات واجبات نو دا ټول پکې داخل دي دا د مدرسو خرچه په کوم کې داخله شو په دې دریم کې کنه خیرات خیرات کې ما درته ویل چې خیرات فقراو ته ورکول دم پکې راغلی طالبان ټول فقرا دي کنه دوی ته ورکول ملمنو ته ورکول حاجتمندو ته قرض ورکول دا ټول پکې داخل نو دا عوام ورونو ته د دې پوره تشریح کول پکار دي دا تبلیغ چې دی دا ډېر خټ لاره ده خیر غالب دی خیر په دی وجه غالب دی چې ګوره څوارلس سوه کاله په افغانستان او پاکستان باندې تیر شو خو د جوماتونو امام